نو د تا شونډې دا خو په حقیقت کې د ما روح ده نو دا خو داسې ده لکه ما روح ډبل څه کئ زخمي کئ ای میری جان تو میری جان کو دوباره زخمي کرتا ہے ته د ما جان دوباره څه کئ زخمي کئ دا خو داسې مثال ده تاسو په دې خبره پوه شو شاه جی عاشقی روی تو ام ای شاہ خوبانی جہان عاشقی روی تو ام ای شاہ خوبانی جہان مقصد دا ده چی تو دام تو سے دا خو می درته وویل ها ای حسینان عالم کې بادشاه مې تیرې چهرې کا عاشق هو ای دی حسینانو دی عالم بادشاه یعنی دی ټولو حسینانو حسینه زه خو دی تا چهرې چي عاشق یم او دا چې کوم دا پټه خبره نه ده دا خبره مرد زن ټولو باندې چې دا واضحه ده اس کیسه کو مرد زن کلم کلا جانتے ہیں ها دونه دا چه خبره فیصله به بیا د تامه اوره په ورجه د محشر کیږی مرد حافظ در غمت در گردنی تو خون من مرد حافظ در غمت در گردنی تو خون من داد من بستان زر داد من بستان دستو روز محشر ظلم نن ای لبت آبی حیاتو ای رخت خورشید خاور وی خطت مشکی خطن تیرې غم مې حافظ مر ګیا تا په غم کې حافظ مر شو میرا خون تیری ګردن پر ہے زما خون د تا په سټ باندې ده اور خدا حشر کې دین تجھ سے میرا بدله لیګا الله تعالی خو بیا بدله آ بتا بدله ما, ما بدله بلتانه چې کوي وایي بسم الله الرحمن الرحیم هارون الرشید را چون ملک مصر مسلم شد هارون الرشید لرا چې کله ملک مصر وسپاره شو ثابت شو گفتا د ویلا بخلاف آ طاغی په خلاف تی او د ایغه طاغی او د سرکش د مخالفت تی وجه نه که بغرور بغرور ملک مصر دعوی خدایی کر چې د د ملک مصر غرور دی وجه نه د خدایی دعوا کړې وه حالانکه دا خو ماته یوې صوبې غوندې ښکاري نو د ده مخالفت دی وجه نه به نه بخشم این ملک را مگر بخسیسترین بندگان بندگان زه دا ملک مصر نه بخښم مګر هغه بېکاره ترینو د خپلو غلامانو کې په ما غلامانو کې چا کوم بېکاره ترین د هغه به د دې چې کوم سردار کوم چې ده ته ګوره چې دونه که در یو وړوکی بادشۍ دی غرور د وجې نه ده ظالم د خدایي چې کوله دا وکړه حالانکې دې ما خو ته دونه قدر نسته چې هغه یو خسیسترین غلام ته به یې چې حواله کوم تاسو په دې خبرې پوه شئ سیاهې داشت خصیب نام یو تور غلام یې و، خصیب نام یې و، تپ تور و سم، غاښونه به پکې داسې زیات ښکارېدل، ملک مصر به وایي ارداني داشت، ملک مصر یې ده ته مهرباني کې ورکړ، یعنې یاس یې ورله چکه ورکړ. اورده ان راویانو ذکر کړي چې په رنګ خو تور و خو عقل ظالم کې نه و که عقل و درایت او بجایې بود چې عقل او درایت کې د هوښیاري د ده دونه ځای ته رسېدلې وه که طایفه حراس مصر شکایت آوردند چه یو ټولی د زمیندارانو او کاشتکارانو د ملک مصر شکایت ورته وکړ که جناب که پنبه یې کاشته بودیم چه مونږ خو پنبه کرلې وه کنه هغه مالوچو بوټي دا چی وړی غوندې د هغه نه څو مالوچ ورته وایو دا مونږ ورته کاربوس کې وایو دغه کپاس دا مو کرلي وو کنه برکنار نیل د دریای نیل په کنارې باران بې وخت آمد باران بې وخته راغی تلف شد هر شی مو هلاک سړه غټ سیلابونه وختل ډېر غټ نقصان وشو نو ټول عمر حکومتونو په دې باندې وخت راسې ارتفاقاتو کې دا ده چې بیا ورته څه کوي څه پیسې میسې هغه کاشتکارانو ته غریبانو ته چکي ورکړي لکه نن سبا دغسې چې هغه افسران یې بیا ټولې وخوري ښه جي باران بې وخت آمد تلف شد هر شی خراب شو گفت دای ورته وایي پشم بایستی کاست نو پشم به مو کرل پشم به مو کرل تا تلف نه شو دی چې هلاکېدلی نه نو پشم کرل شي هغه خو د چونجي والا هغه هغوی کازورات یې هغه هغه نه ورکوي توت پاڼې یا دا شیونه او بیا هغه څه کوي هغه هغه کوي او چونجی وي که نه د پشم پشم خړي ګرد پکې نغښته شي ده ورته ویلې چې پشم به مو کرل نو پشم کاره شي هغه خو د چونجي هغه هغه وي تا تلف نه که دانا ان در آن حیران بماند که دانا ان در آن حیران بماند چې که روزي په عقل سره ځای ته تللی او روزي دارومدار په عقل باندې وی زنادان تنگ روزی تر نبوده نو لنادان سړي نه به تنګې روزي وال چا څوک نه ولیدلی لیکن روزي دارومدار په عقل باندې نه ده بنا دا آ چنا روزي رسانت الله تعالی نظام ده نادان ته داسې روزي وررسوي نادان ته داسې طریقې سره روزي وررسوي که ناد که دانا ان درا حیران به معنی چې هغه هوښیار په هغه ته چوي حیران هغه هوښیار هغه ته چوي حیران تاسو په دې خبرې پوه شو ښه جي بخت و دولت به کاردانی نیست جز به تایید آسمانی نیست کیمیاگر به غصه مرده به رنج ابله اندر خراب یافته گنج افتادست در جهان بسیار بی تمیزر جمند و عاقل خوار بخت و دولت به کاردانی نیست دا په سبب دی هوشیاری سره ندی سبا دی تایید دی آسمان نه ندی یعنی چې تایید آسمانی دی نیشه کنه که ډېر هوښیار یې که نه په هوښیاري باندې پیسې او دولتونه دا شیونه بختونه نه دي هوښیار به یې خو بخت او دولت په دې برابر نه وي کیمیاګر سړی وي ټول عمر غریب ګرځي ګرځي هغه کیمیا غواړي چې هغه سرو زرو زده کولو چل څه کي زده کړي چې هغه سرو زرو جوړولو چل زده کړي غوسې سره غریب په تکلیف کې چې سي مړ شي ښه یو بېوقوف سړی اندر خرابه په هسې خراب بنجر ځمکې کې چېرته يو څه شی کيندي لا څه يې انعام د يافته باندې او غټه خزانه چې مينده کړي خدای تاسو مونږ ته ښې ډېرې ميندې کړي رزق حلال طيب فراخ مو د خدای چې نصیب ولې څه بد شی نه ده د دنیا ټول نظام او دارومدار په چا باندې ده په مال و دولت باندې ده ولې صحیح لګی بیا په دې کښې څه قباحت نشته وروسته به د دې مفصل بیان انشاءالله درته کوم ښه جي ورپسې او فتادست در جهان بسیار سعدي صاحب وایي چې دا خبره په جهان کې ډېر واري واقع شوې ده بې تمیز ارجمند بې عقل سړی ا صاحب د مرتبي و عاقل خوار عقلمند سړی غریب چی خوار او عاجز وي حکایت یکی را از ملوک کنیزه کې چینی آوردن یو لرل بادشانونه وینځه د چین علاقې خلکو راوستله ده ته د چین وینزو ډېر خوند ورکړی و، نو چیني وینزه یې ورته راویستله، داسې ګړدکۍ غوندې وه، سره سپینه. ځینې وال داسې خلک دي لکه د فوټبال غوندې، لکه فوټبال کې چې څه جوړ کړي، مخ جوړ کړي. ښه جي، بهرحال خواست که در حالت مستی با وی جمع آیم. دا اصل کې بعضو نسخو کې کنیزه کې خوتنی راغلی ده چې داسې وینځه یې ورته راوستله چې هغه څه وه یعنی مقصد دا ده چې هغه وه دغه ختنه یې شوې وه او دا په ښځو ختنه کېږي او چې کومې ښځې ختنه وشي و هغې سره جما د هغه بلې نه چې ختنه یې نه وي سوي هغې نه څه وي الزه وي تاسو په دې خبرې پوه عربو کې عام رواج ده چې زنانه و څه کوي ختنه کوي عجمو کې د دې شي رواج نشته آی ختمې متنې ته نه ګوري ښه جي یکی را از ملوک کنیزه کې چینی آوردن خواب کې در حالت مستی باوی جمع آید چې په حالت مستی کې د سره چې سي مقصد دا دی چې جمع راشي او څه ورسره دا کار وکړي ممانعت کر اوینځي ځان نه ورله ورکاوه ده ډېره هاخوا دېخوا وینځي ځان نه ور اخیر ده ته غوسه وراله ملک درخشم شو په هسې بادشاه سره د هسې یو هسې که حدبت ثوبین غوندې شاه وړپېده ورسره نو ښځې ته خوند نه ورکاوه نه یې دغسې ځان ورنه اخکاوه ملک درخشم شد بادشاه په دې سره غوسه شو عمر اوره بسیاهې بخشید ادا وینځی داسې یو تور غلام ته ورکړه که لبې زبرینش از پرۍ بینی درگذشته چې دا پورتنۍ شونډه یې چې ده که نه دا د پوزې دا نه مینې دوزي ته سمه رسېدی دالته وه شونډه پورتنۍ وا زیري نس به ګریبان فروهشته او د کاتنۍ شونډه یې سم داسې ګریوانه پاره ځوانده شوې وه او جړ جړ غاښونه یې غټ غټ او شنه نسار به یې کول شنه نسار به یې کول دغه شای هیئت یې یا سادي صاحب سمه تشریح یې نه وکړه دی وایي چې څه راځه هی کلی یاری دی وای چې څه لنډه یې درته وایم داسې صورت یې و چې صخره جني از طلعت او برمیدې چې هغه سلیمان علیه السلام نه چا کوم مشهوره ده چا ګوته یې ونه پټه کړې وه کوم جني قال عفریت من الجن هغه عفریت نه و ایغ شکل مقصد دا دی چې هغه بله دنه چې کېدلی یارېده که صخره جني از طلعت او برمیدې هغه به ورنه مقصد دونه بد شکل و چې ایغ لیدلی وای هغه به ورنه یارېده دونه تخر ګونو نه یې داسې تورې تورې خولې به بهېدلې که نه تا به ویل چې که دا څه دي رنځڼه دي ایو قسم ده دا هغه بوټي د ګڼغوزي بوټي نه دي چلغوزي بوټي دغه چیړ بوټي دغه نه یې وباسي که نه د اوښانو باندې دانې وخېږي تورې تور تېل غوندې نو هغه باندې مږي رنځړه ورته وایي رنځړه تاسو موږ ورته جرڼه وایو او دا خلکو ته څه وایي ره زړه وایي نو دا خرګونو نه به یې چې خولې تلې د خیرن سړي خولې او د تور سړي خولې تورې تورې وي که نه نو داسې به ورنه تلې که نه تا به ویل چې که نه زړه یې له دا خرګونو نه څه کېږي بهېږي داسې به تو گوئی تا قیامت زشت روئی تو گوئی تا قیامت زشت روئی برو ختمت تو بر یوسف نکوئی یاره تا به داسې ویله چې تر قیامته پورې د بدرنګي چې ده بړو ختمه ده دا په ده ختمه ده بیا به دوره بدرنګ شکل رای نسی لکه څرنګه چې نیکی په یوسف علیه السلام ختمه وه حسن صورت نو تا به ویل چې د بدصورتي په ده باندې چې ده ختمه ده لا سادي صاحب قرارېږي نو نه وایي چې نه تاسو لا په پوه نه شو وایي چې دې صحیح بیانولای نه شو د ده قباحت دونه زیات وه شخص نه چنا کې زشت یې و خبر تواند است چې له بدي دې ده نه خبر ورکولای کېږي یعنې دونه بد قبیح شکل وال خو نه و که نه چې له د ده بدي نه خبر ورکولای کېږي یعنې دونه بد و چې سړی یې بیانولای نه شي مقصد دا دا محاوره یي په پوه شو په ترتیب د خبرې باندې وانګه بغلش نعوذ بالله دی وایي چې څرګونو نه خو یې نعوذ بالله نعوذ بالله څرګونه خو یې نه و که نه چې داسې به یې چیک کړه سره وبه خوځېده که نه تا به ویله چې دا خو مقصد دا دی چې مرداره ده مردارې غوندې بوی به ته لکه درنګه به آ په تاب مردار او چاته پرته یې لمر دی باد رو موسم ته باد یو موسم ده دې نه بعد روان یو جیټ وي که نه بیا هاړ وي بیا ساون وي بیا چې بادو وي بادو مونږ پر متل ده چې هړ کې ننه ساوڼ کې ونه او بدرو کې غنا چې هړ کې به ننه ناست لمر سړی خرابوي او د ساوڼ چي دي کي سړی خولې خولې کېږي چې څو باره ونې سیان ته ناست وي تېرته سړی خوشحال وي او بیا د باد بادرو چي دي کي غنه دي کي غنې سیان ته ناست بیا ګزاره کېږي خو هغه شی پکې ته ډېر زر څښا کېږي داسې هر څه کي لمدوالی لمدوالی غوندې وي ځکه وایي چې بدرو بدرنګ مونږ خلک بدرو دې ته وتوي بدرو بدرنګ دا بدرنګ دي په سړي باندې د بېکاره دانې معنی داسې دي نو په دې کښې شی ډېر زر بدبوداره کېږي نو تا به ویله چې که درنګه دې بدرو بدرو موسم لمر ته ایښې دا بویې خېزي کنه داسې بیا خړګونو نه چې خاطر بویې بیا خاطر بیا روزې بیا خاطر د خدای ورکړه اغور د ان راویانو داسې د خبره ذکر کړې ده چې درا وقت سیاه را نفس طالب بود او خزوان په دې وخت کې دې تور غلام لره نفس طالب و یعنی اعلی تناسل چې ده هڅه وه هغه طالبه د کار وه یعنی مقصد دا دی چې لویه مهرباني وه په دې هغه چې کوم دي د حمار ګل تربور و د هغه چې و تربور و و شهوت غالب او شهوت یې چې و غالب و قوت با ورله ډېره زیاته خدای چې وه ورکړې وه نو چې کله یې دا شی نه یې ولیدله خاص لکه مقصد دا چې وږي پیشو ته سړی غوښې مخته راړي مهرش بجنبید نو هغه محبت پۀ دو آ په حرکت کې راغی، سم ورته مقصد دا دی چې تېخې بېخې شو. مهرش برداشت هغه مهر دې دې چې که درته پورته کړو. بکارتونه مکارتونه څه وه شیدالې یوړې با مدادا چې کله سهار شو اوس بادشاه خو دې پاره ورکړې وه کنه چې هسې به د با مینځه ویرېږي کنه دې به سبا ما سره دا کار کوي دې پاره خو نه وه ورکړې چې تیاله شره څه کوه استعمالوه خو دې غریب تم کېدای شی اوسه بامده دا که ملک کنیزه کړه بجوت سهار بیا بادشاه هغه وینځر وبلله چې کله یې تالاش کړه تفتیش یې وکړ یې دا شیونه یې وردالې کړه نیافت نیکړه مینده نیکړه مینده دا مقصد نه چې مړه شوې وه یعنې چې کله یې دا شیونه وروجیر کړه نیک یعنې بکارت یې مینده نه کړ یاري خو دې مقصد دا دی چې سمه خاص لکه یو ځای په توپ یې ډز باندې اولې ښه جي نو هغه خو یاري خراب کړي وارشی حکایت دی گفتن داشت خشم بګريف خلکو ته دا خبره بيان کړه، ده ته غوسه ورغله او ورته ويې ويل، فرمود حکم يې وکړ، تاسې ياره به کنيزک استوار به بندد چې دا تول غلام دې وينځې سره کلک وتړو و از بام جوسق به قعر خندق دراندازند او پورته دې بنګلې پورته يې سې ته يې وخځو که نه او کا ته هغه ګړنګ نه ده هغه ته یې چکو دواړه وروغورځوو یکی از وزرا وزیرانو کې نیک خلک یکی از وزراء نیک محضر روی شفاعت بر زمین نهاد یو له وزیرانو نیک محضرو کې نیک خویه و روی د شفاعت آئ په ځمکې ورته کېښود یعنې آداب د تعظیم یې په ځای باندې راوړ و ګفته ورته ویې ویل چې بادشاه قربان دې سه سیاه بیچاره را دنی خطایې نیست دې تور غلام عاجز لره خو په دې خبرې کې څه خطا نشته هغه خو ملامت غریب نه ده ولې که سایر بندګان به نوازش خداوندی متعودن نو خو ټول غلامان دې تا په مهربانیګانو باندې عادتي دي نو خو دد غریب دا خیال وکړه چې بادشاه په ما یوه مهرباني وکړه نو ځکه یې مقصد دا ده چې عیسی پکې څه کړه واخیستله ګفت بادشاه ورته ویله چې نه خیر ده خو اګر شدې در مفاوضت او تاخیر کردې که یوه شپه یې د دې په جماع کې تاخیر کړی وای چه شو دې نو څه به شوي وو ما خو هسې دې دپاره ورکړی وه چه هغه ویریږي چه سبا بیا ما دپاره چه سي آماده شي خذه بالموت حتی یرضا بالحما غوندې شي نو که یوه شپه ده تاخیر کړی وای نو آخر څه به شوي وو کنه که من او را افزود پر از بهای کنیزک بدادمی ما به دتا د دې وینځې قیمت نه زیاتې پیسې ورکړې وې بله وینځه به مې چېرته ورته کړې وه گفت وزیر اوتویلا چه دا خبره خو د صحیح ده ای خداوند آ چه فرمودی راست است ای بادشاه چه کومه تا خبره وکړه بلکل صحیح ده لیکن خبره دا ده لیکن نه شنیده ای تا نه دي ارویدلي که حکما گفتند چه هوښیارانو ویلي دي تشنه سوخت بر چشمه حیوان چوب رسد تشنه سوخت بر چشمه حیوان چو رسد لی بر خوان عقل باور نکند کی ز رمضان اندیشد تا نه دی اورېدلي چشمه یې سوخته چې یو سړی تږی وي او تږې سم سوځولی وي بر چشمه یې حیوان چو رسد دا چې کله چینې د آب حیات ته ورسېږي هلته آب حیات چینې خواته یو هاتي پرې پروت دی به ونه ویرېږي نه ورځي به هغه اوبو باندې به ګړېږي که هاتي وخواړه که نه دا د خولې تندې نه څه کېږي مړېږي تم پندار کې از پیلې دما اندېشت ته دا خیال مه کوه چې له مست هاتي نه به دی فکر وکړي او ورپېلې چې ګوره بادشاه ملحدې ګرسنه یو بې دینه سړی ده او ښه وږی ده بې دینه ده یو فاسق فاجر او غیر روزهدار سړی ده وږی ده، درخانه یې خالي په خالي کور کې ده، برخوانه په دسترخوان باندې ناسته، خوراکونه تیار دي. نو ته رښتیا وایې، عقل باور نکند کز رمضاء اندیشد، عقل دا اعتماد نه کوي چې دا سړی به رمضان نه ویرېږي او د رمضان فکر به وکړي او احترام به وکړي. نو فوراً به په خوراک شروع کوي، که نه به کوي؟ کوي به. نو ده دغسې حالت ته غریب وایي چې ښه ځوان ده، او مقصد دا ده چې ښه قوت یې باید ده الله تعالی ښه په مهربان ده مقصد سم د حمار ګل تر بور ده او هلته ښه سمه شاینۍ هم ده نو دا اوس چېرته ورته ټینګېدلی شوی دا خبره د عقل مني چې دې ته به سړی ټینګ شي ځکه هغه یو ملا صاحب نه چا تپوس وکړو چې تقوا چا ته ورته وایي تقوا کله چې تقوا دې ته وتايي چې يوه ښه شينۍ وي، حسين و جميله او ځان له يوازې تا سره په کمرې کې وي او ته ښه برابر وې، آښه برابره وي، شهوت ښه غالب وي، نفس طالب وي، موقع او فرصت وي او چا نه خوف و خطره هم نه وي او بيا ته الله رضا لپاره آ پرېږدې، دې ته چوتايي تقوا. نو هغه ملا صاحب ورته وویل چې اب سمجھ ګئے؟ که تقوا کس کو کہتے ہیں؟ هغه حامی چوته، ها ها جی سمجھ ګیا که تقوا هجړه پنکو کهته هې هجړه پنکو کي آدمي هجړه هو اسکو کيا کهته هې دې ته به چا پلار ټينګ شي نو مقصد دا دی چې دې خو دا مقصد چې سړی چې وي نو دی ورته وي چې دې ته به چا پلار ټينګ شي بهرحال ملک را این سخن پسند آمد دا چاته دې خبرې مزه ورکړه چې کومه نېشه خبره یې وکړه و گفت ورته ویل اطلوس یا رب تو بخشیدم زه د تور غلام مې تا ته تر وبخښه دی تا کنیزک را چې په ناموس په وینځې څه وکړه وزیر گفت وزیر ورته وویل هوښیار سړی و کنیزک را هم به سیا بخش د کنیزک دې تور غلام ته جي وبخښه که نیم خورده یې سګ هم ورسد ځکه چې د سپي پس خورده سپي دپاره پکار چې یو وار د جوټه کړه که نه اوس خو ته بیا نسې استعمالولی دا ده ته وبخښه چې سم خوندي نه خو ورنه واخلي هرگز را بدوستی مپسند که رود جای ناپسندیده تشنه را دل نخواه دا بی زلال نیم خوردا دهان گندی دا هرګز دوستی پاره مه خوښوه هغه کس چې ناپسند ځایونو ته ځي یو ملګری دی د دوست ده خو ناپسند ځایونو ته ځي او چېرته د ارامیتوب ځای یا داسې مشتبه ځایونو ته ځي ورسره پرېږده داسې سړي سره ملګرتیا بیا مه ګرځوه سادي صاحب ډېرې عجیبې عجیبې خبرې کوي تاسو په دې خبرې پوهېږئ کنی چې تا سره ګرځي اوس چې دا خو ناپسندو ځایونو او خلک پوهوي چې اوهو دا خو به هلته دغه معامله وي نو داسې سړي سره چې ناپسندو ځایونو ته ځي او داسې ځایونه کې نشیست و برخاست نو سړی دې ورسره تعلق نه ګرځوي تشنه را دل نخواه ده که ډېر سړی تږی خو زړه یې نه غواړي که خوږې اوبه ولې نه وي نیمه خورده دهانې چا پس خورده دې ګند خوري خو یو نصاري سړی ده زیړه بدبوداره خوله یې نیولې ده ګندنه یې خوړلې ده او هغه مقصد دا دی چې جوټه کړې هغه اوبه ته ډېر سږی وایي چي دي سږی دی خو څکلې مي دي نه يي چي يو ګیلاس کې وڅکي کنه سړي زړه نه کېږي بل ځای ته به اوبه رسه خو هغه ته به دي زړه نه شي او ځای په ځای هغه شنه نسار په ګیلاس باندي شنې نښې وکړي ته رښتیا وایې زړه به دي ورته وشي وایې به ورک يې که سږی دی کنه خو څکلې مي دي نه يي حکایت اسکندر رومي را پرسیدن اسکندر رومي ته چا به هر حال په دې کې نصیحت دا پروت ده چې بادشاه ته په کار دي چې زر دې چا ته سزا نه ورکوي په سزا ورکولو کې دې تحمل کوي او سوچ او سمجنه دې چې کوي کار اخلي او که څوک ورته داسې يو قيمتي نصيحت خبره وکړي نو دی دې په ګمنډ کې کېږي نه په بشپړ باندې هغه چې کوي مني دا نصيحت پکې پروت دی اسکندر رومی را پرسیدند اسکندر رومی نه خلکو تپوس وکړ که دیار مشرق و مغرب بچه گرفتی چې تا د دیار د مشرق و مغرب څنګه ونیوله که ملوک پیشین را عمر و ملک و لشکر و خزائن بیش از این بود مخکنیو بادشاهانو تانه عمرونه زیات و بادشاهی زیاتې وې لشکر خزانې زیاتې وې چونی فتح میسر نشد او دونه فتح یې ونه کړې چې چوره تا فتوحات وکړل گفت دور سویرا بعون الله تعالی ما د الله تعالی په امداد سره لار شای وکړه هر مملکت یې راکې بګرفتم هر یو مملکت پسې مانی و رعیت شانی ازردم ما به دیغه رعیت ازاراو نه خلکو باندې مې ظلم نه کاوه نو خلکو ویل چې او دا خو مونږ مخکینی بادشاه نه ښه ده نو بیا څه وشو چې د مونږ بادشاهي ونیوله و رسوم خیرات ګذشتګان را باطل نه کردم هم مخکېنیو چې کوم رسم و رواجونه طریقې به وې هغه به ما خرابولې نه و نام بادشاهان جز بنی کوی نه بردم او د بادشاهانو نامونه به ما سوا د شو نه نه اخیستل، دو مخکینیو بادشاهانو توهین به ما نه کاوه، ځکه چې خامخا دو سره عقیده کې بیا په دې خلک تنګ شي. بزرگش نخوانند اهل خرد بزرگش نخوانند اهل خرد که نامی بزرگان بزشتی برد بزرګ دا لره نه وایي اهل عقل اهل عقل خلک هېڅ سړي ته لوی سړی نه وایي چې د لویو خلکو نام په بدي سره یادوي، کله یو پسې لګیا، کله بل پسې لګیا. این همه هیچ است و چو می بگذرد بخت و تخت و امر و نهی و گیر دار. شاه جی. نام نیکا رفتگان ضایع مکن تا بماند نام نیکت برقرار. ای هماه چست چو می بگذرد ای هماه چست چو می بگذرد بخت و تخت و امر و نهی و گیر و دار نام نیک رفتگان ضایع مکن تا بماند نام نیکت برقرار دا هر شی هیچ دي کله چې تېرېدونکي دي که بخت ده که تخت ده که حکم ده که نهی ده و ګیر دار که دا باکسۍ نه کنایه وي چې فلانی ونیسه فلانی پرېږده که دا شی نه دا ټول چې تېرېدونکي دي دا هېڅ نه دي یعنې بادشاهانو ته په کار ده چې په خپلو بادشاهۍ دې غرور او فخر نه کوي دا تېرېدونکي او فاني شیونه دي نام دې نیکانو نام دی نام نیک چې هغه تلونکو خلکو یعنې د تېره شوو خلکو هغه نیکنامي ازایې کوه مه په بده باندې اسلاف مه یادوه دې دپاره تا چې نام نیک چې تا برقرار پاتې شوي دي. باب دوم در اخلاق درویشان دا دوم باب په اخلاقو، عادتونو، خویانو د فقیرانو کې ده او په کار ده چې سړی په اخلاق حسنه د دوی سره ځان څه کړي مقصد شایسته کړي. حکایت یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حق فلان عابی يو له سردارانو او مالدارانو نه يوه فقير ته وويله، يوه پير صيب ته يې وويله، صوفي صيب ته يې وويله، چه ګويي در حق فلان عابد، چه فلاني عابد عبادت کوونکي سړي په حق کې ته څه وايې؟ که ديګران در حق وي بطانا سخنها ګفته اند، چه نورو خلکو خو په حق د کې بطانا، په طعنې سره، سخنها ګفته اند خبرې کړې دي، نور خلک خو يې ډېر بد يادوي وايي چه داسې ده، هغه ده، دغه ده، ستا څه خيال ده؟ گفت دی پرسا او ته ویلا بظاهره شعیب نمی بینم په ظاهر دې ده کې عیب زه نه وینم یاره په ظاهر کې څه عیب ما ته نه پکې ښکاري و در باطنش غیب نه میدانم او په باطن دې ده کې غیب علم ما ته نشته ده په ظاهر کې څه عیب ورته ښکاري نه او مقصد دا ده چې باطن نه زه خبر نه هر کې را جامه هر که را جام پارسا بینی پارسا دان و نیک مرد انگار ورنه دانی که در نهانش چیز محتسب را درون خانه چه کار چا لره چې جامه د پارساګانو ووینې نو پارسا یې وګڼه او نیک سړي ګمان په وکړه ولې ظاهر باندې شریعت حکم کوي اندرون کې ته څه خبرې ورنه دانی که در نهانش کیست اکه تا ته دا پته نه وي چې په اندرون د ده کې څه دي نو د هغه تفتیش ته مه کوه محتسب را دروني خانه چې کار کوړو وهونکي لره په اندرون د کور کې څه کار دي کوړو وهونکي دې سره څه کار دی چې دی به نن خلکو ته کوړو ته ګډېږي چې ودر هلته دی شراب څکي که نه یا بل شی کوي که نه کوي شریعت کې دا شی چې دا ممنوع ده بهر حال دا دې نېکو خلکو چې دا شېوه او طريقه ده خلاف ثابت ته مونږ لره چې که يو کس ويله او هم عصر دي چا فلانی ملا صاحب څنګه ده ياره خلک خو وايي چې داسې ده ياره مار ويدلي دي خوند يې نشته او داسې ده هغه ده څه به ته پسې نور مرچ مثالې چې کې زیات کړې څه به پسې نور مرچ دې سې داسې اخلاق دي په کار وي هله سړی صوفي جوړېدلی سي او پارسا تاسو په دې خبرې باندې پوه حکایت درویش را دیدم که سر بر آستان کعبه می مالید، یو فقیر لره ما ولید چې سر یې په چوکاټ د کعبې مبارکې باندې مخ و می نالید او په چغو چغو یې ژړل و می ګفت او ویلی که یا غفور یا رحیم ای غفور ذاته ای رحیم ذاته تو دانی تا ته پته ده چې الظلوم جهول چه آید محکموالی او استظهار یعنی خدای پاکه د تا حق عبادت موږ نشو کولای د دې معذرت غواړم هاسیا از ګناه توبه کنن سادی چې وایي چې ګناهګار خلک له ګناه نه توبه کوي او د نیکانو خلکو داسې حال د عابده از عبادت استغفار عابدان په خپل عبادت باندې څه غواړي استغفار غواړي چې خدای پاکه عبادت وکړي بیا خدای پاک ته جاړي چې خدای پاکه ته ناراض نه شي تا شان غواړم چې ما داسې توره والې ده به دریوزه آمد ام نه به تجارت او زه خو الله خواست ته راغلی یم خو تجارت ته نه نه سامان سته سره چې هغه تر باندې څه خرڅ کړه څه عبادات مې کړی خالص مقصد دا دی چې ملنګي د خواست چې راغلی اللهم اصنع بنا ما انت اهله خدای پاکه ته ما سره داسې معامله وکړې چې څرنګه تا شان سره لایقه ده ولا تفعل بنا ما نحن باهله او خدای پاکه ما سره داسې معامله مه وکړې چې ما شان سره چې دا لایقه کنی مونږ شان سره خو لایقه دا دی چې په ځمکې مو خدای چې دننه خو د الله تعالی شان خدای دې مونږ سره داسې معامله وکړي چې د ده لوی ذات سره چې دا هر چې فرمایي بارانم ګر کوشي الله تعالی که ته عذاب راله راکوي ور جرم بخشي که جرم مې معاف کوي روی سر بر آستانم دا د مخ او سر مې د تا په چوکاټ باندې چې دي ایښي ما بله دروازه نشته بل چا نه زه نه غواړم بنده را فرمانه باشه نه غلام به څه حکم هر چې فرمایي برانه ته چې څه فرمایې هغه ته مونږ غاړه کې نه ایښې ده څه به طاهر څه به رضا وي د ده چې همېشه د یار رضا ته ګوري څه به طاهر څه به رضا وي د ده چې همېشه د یار رضا ته ګوري یعنې انسان به چې رضا یې اخوا د محبوب حقیقي رضا ته چې کوي همېشه ګوري چې ایخ څنګه خوښه یي مقصد دا دی چې ته به چې هغه خوښه یي تاسو په دې خبرې پوه شئ ښه جي گر کشی ور جرم بخشی روی سر بر آستانم بندرا فرمان باران هر چی فرمایی برانم اهلو و ان تطرد فمن فمن يرحم سواك اکه به شوی د تان علاوه به بل څوک رحم صحیح بر درې کا بسا الی دیدم الی دیدم کہ ہمیں گفت میں گرستی خوش من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناهم کشو په دروازې دې کعبې باندې یو سائل او دعاګو سړی ما ولیده چې ویلی او ښه زبردست ژړل زه دا نه وایم خدای پاکه چې د ما عبادت قبول کې زه دا سوالونه نه کوم زه به څنګه ما عبادت پسې قلم عفو بر گناهم کش الله قلم د عفو د ما په ګناهو باندې څنګه از همه جنس باشد صالحا خورده می گیره دو که مارن دانیم گر کسی را عملی هست امید دارد گر کسی را عمل دارد ما گداییم دری ملک نه بازر ګانې شجی خلق در ملک خدا مخلوق د خدای پاک په بادشاهۍ کې از همه جنسې باشد قسمه قسم هغه نه څوک صالحان څوک نیکان څوک څنګه شجی مختلف پس ای نیکانو تاسو عیب د ما مه کوو صالحان خورده مه ګیرید ای صالحانو تاسو مقصد دا ده چی عیب د ما مه کوو که ما رد دانی چی مونږ څه یو مقصد دا ده چی بیکاره یو بد اعمال یو ولی ګر کسی را عمل هست امید در که چا لره عمل شته ما خو د عمل په ما ګدا یم موږ خو ملنګان یو درې ملک په ملک د خدای پاک کې نه بازارګان یم او موږ خو څه سوداګر نه یو څه مو دربار ته وروړي نه دي مفته باندې ورنه چې کو غواړو مفته باندې ورنه غواړو حکایت خواجه عبدالقادر گیلانی رحمه الله را دیدن در حرم کعبه خواجه عبدالقادر گیلانی رحمه الله لرا خلق ولیدو په حرم شريف د کعبی مبارکی کی خدای پاک دی مونږ ته زيارتونه بار بار نصيب کی مقبول مبرور روی بر حسان هادا مخ په کاڼو باندی ايښی ده می ګفته دا يی ويله چی يا غفور يا رحيم ببخشای چی ای غفور و رحيم ذاته په ما حال باندی رحم وکی و اګر مستوجب عقوبتم اکه زه مستوجب دی سزاګانو يم مرا در روز قيامت نابينا برانګيز خدای پاک بیا قیامت په ورځ ما ړوند پورته کړي تا در روی نیکا شرمسار نباشم تا چې د نیکانو مخ کې زه شرمسار نه یم چې ما مریدان ما خلیفه ګان جنت ته درومي او زه څه یم د مستوجب د سزاګانو یو او سترګور یو نو څه سترګې به یې غوته ورکوم چې هلې پیر صاحب مو کوم پله روان ده مخ په خاورو دې عاجزي او زه دا وایم هر سهار چې کله باد نسیم را الوزي چې ای هغه ذاته چې زه خو هېڅکله تا نه وېروم تا هم د دې بنده نه څه یاد را درومي یعنې ته هم خدای پاکه ما ګناه چې کې معاف کړې ځکه یو شاعر وتایي ستا به په یاد یم یا به نه یم زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه بل ورته وایي نه په کې ولیکي خو که څه په شد بود باندې پوهېږي ازی جانب فراموشي محال څه له دې طرف نه خو فراموشي نه میدانم ازا جانب چې حال نو کا په پیدو او در سره مینه محبت او نهابه څه درته ولیکي چې ازا جانب هم یې حال است چې له جانب نه هم څه ده دغه حال ده یعنې فراموشي چې ده محاله ده تاسو په دې خبرې پوهېږئ حکایت دوست دی بخانه پارسایی در آمد یو غل و کردی فقیر در آغای چندان که طلب کرد و چوره چه شایان او غختل چیزی نیاب سه مینده نکرد صبح و امان الله دو کمره تا تلاو حضور سندکای ایوا خیرن برستان دل تنگ شده زړه تنگ شه برگشت بیا غریب لاړ سری پارسا را خبر شد آپ خبر شد که او دا خو غل راغلی خو غریب څه جوړه مینده نه کړه نو گلیمه که برا خفته بود در راه دوست دنداخت تا محروم نشود نو چا کومې زړې بسترې کې اوده و چې پوه شو چا فقیر دالې په هغه غل په نورو کمرو ګرځېده دی زر غلی راغی او هغه په هغه چې کوم دي دا پړۍ محمودي هاتې والې پړۍ دې کې غلی هلته ورته کېښود هغه زه برشتن کړ دې وجه نه چې دا غل غریب ډېر محنت وکړه چې هسې خالي لاس لاړ نه سي دا خو تیاره وه ویله چې که رښتیا دې ښه بستره مینده کړه ژمی ده وړی داسې نو سعدي صاحب وایي چې ګوره اهل الله خلقو ته هغه دي خپلو دشمنانو چې کوي خیال ساتي شنیدم که مردان راه خدا شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان هم نکردند تنگ تو را کئی میسر سر شود این مقام ترا کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است جنگ ما اورېدلي دي که مردان راه خدا چې هغه بزرګان د لارې د خدای دلې دشمنا هم نه کردند تنګ زړه د دشمنانو هم نه کوي تنګ آ د دشمنانو زړه نه ازار تو را کوي میسر شود ای مقام تاله را به څنګه دا مقام حاصل شي چې با دوستانت خلاف است جنګ چې تا خو شپې ورځې خپلو دوستانو سره خلاف او جوي جنګ وي او وایې چې مرتبې زه هغه چې کوم حاصله وم هغه د دشمنانو زړه هم نه ازاروي مودت اهل صفا چې در رویو چې در قفا محبت کې اهل صفا خلکو چه مخامخ او چه وروستو نه چناکیز پس عیب ګیرن و در پیش دمیرن اهل الله خلک داسې نه وي چې وروستو عیبونه در کې نیسي او مخامخ درته ځان مړی اخوا دېخوا کېږي نه نه هغوی یوه خبره یې وروسته شاته صفا خلک در برابر چو گوس و فند سلیم در برابر چو گوس و فند سلیم در قفا هم چو گرگ مردم در داسې نه چې مخامخ دی هغه ګډې عاجزې غوندې درته او وروسته بیا د هغه لیوه شړوونکي غوندې نه اهل الله خلک داسې نه هغه مخامخ او وروسته مخته هر چا سره یو شی چې معامله وي او دا چا چې وایي چې یاد ساته دا سړي سره ملګري مه ګډوه هر چې عیب دګرا پیش تو آور دوشمل هر که ای بی دیگرا پیش تو آور دوشمن بگما ای بی تو پیش دیگرا خواهد برون څوک چې عیبونه د بل چا مخته د تاره اوړي اشمارې کي هکله یوه پسې تر تا لګیا یي هکله بل پسې تر تا لګیا یي بېشکه عیبونه د تا به هم مخته د نورو وړل غواړي دا سړي سره ملګرتیا مه ګرځوه چې دی دونه نه شي کېږي دی کله درته یو یادوي کله بل درته یادېږي فلانی داسې فلانی داسې کله یو او په دې پوه شي چې دا به سبا ما هم بل چا ته بیا چې کوې دغسې یادوې او دا د ده خولې چې دي بواسیر دي نو داسې سړي نه ځان څه کوه ساته تاسو په دې خبرې پوه شو ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسه الله تعالی حکایت تنه چند از رویندگان متفق سیاحت بودند څو کسان د عارفانو نه متفق د سفر و او د سیر و یو ځای به عارفان و پیربایان غوندې ورسره یو ځای به ګرځېدل ملګري و و شریک رنج و راحت او د یو بل رنج او راحت کې سره شریک و د یو بل خوشي د ټولو خوشي وه د یوه غم د ټولو غم و سره داسې وایي چې ما ته یې ډېر خوند راکړ د دوه ګروپ سم تبلیغیانو جامات و خواستم که مرافقت کنم دی وایي چې ما دا وغوښتله چې زه دو سره موافقت وکړم چې ما ځان سره ملګری موافقت نه کردن خو دو ما سره موافقت ونه کړ زه په ملګرتیا کې قبول نه کړه گفتم ما ورته ویله این از کرم اخلاق بزرگان بدی است چې دا خو له کرم دې اخلاقو دې لویو خلقو نه نااشنا خبره ده چې تاسو ما ته انکار وکړ. روی از مصاحبت درویشان بګردانیدن، مخ له ملګرتیا دې فقیرانو نه ګرځول، ما غوندې یو درویش سړي ملګرتیا نه مخ ګرځول، دا خو د تاسو هغه بزرګانو اخلاقو سره مقصد مناسب خبره نه ده. و فیدا دریغ داشتن او فیده منع کول څه به وشي خو که چې زه تاسو سره زه خو ما ته به څه فایده حاصله شي نو تاسو خو لکه ما له فایدې نه ما نه فایده منې کو که من در نفس خیش این قدر قوت و سرعت همه شناسم او دی وایي ورته چې ګوره زه به تاسو په انډیوالۍ کښې په تاسو باندې بوج نه یم د یو نیم ملګری به اول کال کښې کمرې پر وغواړې ته به وایي چې که رښتیا به دا شته کړی حالانکه هغه به انډیوالۍ کښې در باندې بوج وي ډډه به یې درته لګولي پیاله به خولې ته ورایې دا ډېر بېکاره خوی ډېر بېکاره تمیز خوی سړی چست و چابک په انډیوالۍ کښې په کار ده چې دوه درې ملګرو نورو څه کوي خدمت کوي که من در نفس خویش این قدر سرعت و قوت قوت و سرعت همه شناسم سعدي صاحب وایي چې ما ورته ویل چې زه به په انډیوالۍ کې سست نه یم زه په خپل ځان کې دونه قوت او سرعت ماته معلوم ده که در خدمت مردان یار شاکر باشم چې په خدمت کې ملګرو کې به زه یار چالاک یعنی چست و چالاک ملګری به یم نه بار خاطر د زړه بوج به نه یم په زړه بوج به نه یم ان لم اکن راکب المواشی اسعا لکم حامل الغواشی ځکه نه یم هغه سوار په چارپایې باندې ما که ټیک ته ځان سره ما سره اوښ نشته چې زه په هغې کې مقصد دا دی چې زه اسعا لکم حامل الغواشی خو زه به سعی کوم تاسو سره په پورته کولو دې سامانونو د کجاوې مجاوې چېرته فرا واچو بیا کجاوې مجاوې به کله یو سره برابر کړه کله بل سره دې کې تکړه حاجي صاحب ډېر چست و چابک غوندې سړی و داسې سست نه و چې بس دا ډېري که نه ملګري وایې به چې خدای نه وای ورسره شوی کمرې کې خپه بیا په بلې خپې درته اړولې که نه څه ووایه دا بېکاره سړی یکی ازا میا گفت جو له هغه فقیرانو کې وویله حاجي سخن کې شونې دي دل تنګ مه ده له دې خبرې نه چې کومه تا واورېدله زړه تنګ مه لره ما ته ویله چې ګوره مونږ چې تا ته د انکار وکړه که نه ګوره ته خفه کېږه مه ومره ته تکلیف کېږه مه که دری روزها ځکه چې مونږ ته کېدلي که دری روزها دوز دی به صورت درویشان برآمده بود چې په دغو ورځو کې یو غل و په صورت د فقیرانو کې چې وراغلی و او مونږ سره څه مل شو و خود را در سلک صحبت ما منظم کرده او خپل ځان لره په هغه لړۍ دی صحبت او مجلس کې مونږ کې منظم کړی و مونږ سره شو چې زه دغسې یو درویش تبه سړی یم مونږ اعتبار په وکړو څه مو کړي وای اعتبار به مو ولې نه په کاو ظاهر جامه د فقیرانو یې وه چه دانند مردم که در جام کیست چه دانند مردم که در جام کیست نویسند داند که در نام چیست چه دانند مردم خلقو ته څه پته لګي که در جامه کیست په جامې کې څوک ته یو سړی د په جامې کې دننه پټ ته او مقصد دا دی چې په ځان باندې هغه اچولې ده برکه غوندې نو څه پته لګېږي چا ته چې دې کې ناوه ده بوډۍ ښځه ده سړی ده څه شی دي په کې څه پته لګي نه پته لګي چه دا نن چه پته لګي مردم چه دا نن د مردم چه پته لګي خلکو ته که در جامه کې سپ جامې کې څوک ده نوی سنده داند منشي سړی پېژني که در نامه چې سپ دی خط کې څه لیکلي چې پړه ونی نو خط ورکیا کنځلې پکې لیکلې دی به خوشحالېږي چې ما ته چا خط رسولی ده هغه ته څه پته لګېږي خو پړه وته منشي ته پته لګېږي چې په دې کې څه لیکلي دي نو جامه خو یې د فقیرانو اغوستې وه نو موږ ته څه پته لګېده چې په دې کې فقیر ده که غل ده پکې هغه خو د فقیرانو په جامې کې چې وخاته غل وخاته موږ خو اعتماد په کړی و از آنجا که سلامت حال درویشان است گمان فضولش نبردن له هغې وجې نه چې سلامت یاد حال د فقیرانو دا ګمان فضول ده لره موږ نه یوړ نو خو سم سړي خیال په وکړو و به یاري قبولش کردن او په یاري باندې قبول کړ ده لره صورت حال عارفا دل قسط صورت حال عارفا دل قسط ای قدر بس کی روی در خلق است صورت حال دی عارفانو او درویشانو آخو گدلی دا ظاهر صورت حال دی فقیرانو څه ده چې هغه غټ شین کوټ یې اچولی او ټوکړې ټوکړې او مقصد دا ده چې یوه ټوپکۍ چې په سر دغه ظاهر حال ده ای قدر بس بس دوره قدر کافي ده کې روی در خز کس کله چې د مخ په خلکو کې وي کله چې د د فقیري ریا د پاره بس دغه کافي ده خلک خو به دا خیال پکوي چې یاره دا څه شی ده درویش ته در عمل کوش و هر چی خواهی پوش در عمل کوش و هر چی خواهی پوش تاج بر سر نهو علم بردوش لیکن سادی سے وایي چې اصل فقیري خو دا د ګوره په عمل کې کوشش کوه و هر چې خواهي پوش او څه دې چې زړه غواړي اغونده ښه قیمتي جامې اغونده خو عمل صحیح عمل کوه تاج بر سر نه هو علم بردوش تاج په سر باندې کېده وه او عالم چې کوم دي په چا باندې په اوږو باندې جنډه او خو مقصد دا دی چې بهترین کپړې خو زړه تعلق او مقصد عبادات هغه د شریعت څخه کوه په ځای راوړه داسې خو نه چې بس ګدړي واغوندې بیا ته چې سوې درویش درویش سوې ترکی دنیا ترکی دنیا و شهوت است و هوس پر سائی نثر کی جام او بس څه خط امتیازی پکې کینچ کړی د سعدی ترک د دنیا او د شهوت او د هوس ده چې دنیا سړی پرېږدي شهواني کارونه پرېږدي او حرص او لالچ پرېږدي پارسایی بس د دې نام ده نه ترک جامه و بس نه ترک جامې فقط دا نه چې ښې جامې اغوستل پرېږدې بیا ته ملنګ شوې درویش شوې نه د ښو جامو پرېښودلو سره سړی درویش کېږي نه او دا د پارسایی نام نه ده شهوت پرېږده، هوس پرېږده، ترس دنیا پرېږده، بس دا څه ده چې څنګه کپړې دې اغوستې وي بیا ته چېرې پارسا یې او ته دروېش یې. تاسو په دې خبرې باندې پوه شوئ؟ در کزاگند مرد باید بود بر مخنث سلاح جنگ چه سود په کزاګند کپړې کې دا به د رخمو نه دوی یو قسم هغه جوړوله کپړه بیا به د سپیانو اغوستې وه بیا به د تورې اثر نه پکاو صحیح رخم ځکه په جنګ حالت کې رېښمي کپړې اغوستل چې دي جایز دي په قضاګان کې سړی په کار ده سړی چې اوس جنګ والا اسلحه دې ورغوسي خو سړي ته به یې ورغوندې بر مخنث صلاح جنګ جسود او په مخنث او اجرا باندې اسلحه د جنګ څه فایده لري چې یو اجرا ته مخنث ته د جنګ اسلحه وراغوندې نو څه فایده نو مقصد دا دی چې د ملنګي په جامع کې د درویشي په جامع کې درویش په کار ده چې دغسې غل زوی ته مقصد دا دی چې د ده بیا مونږ سره وکړو او دغسې سړي ته څه جامه دی ملنګي وراغوندې دا خو داسې ده لکه هجړا ته جنګ جنګ جامه چې کې ورواغوندې تاسو په دې مقصد پوه شلو دې کې ډېر لوی حکمت پروت په اخر کې بیا درته بیانوم داسې ګپ خبرې نه دي چې ته وایې چې یوه ناول درته چې که بیان یې کړه روزې ته به شب رفته بودیم یوه شپه یوه ورځ مو شپې ته تلي وو تر شپې پورې تلي یعنې ټوله شپه مو والې وه که نه ورځ شپه و شبانګه یعنې ورځ مو دا ټوله تېره کړې وه تر شپې پورې مو دغسې سفر کاوه شپې وخت ستړي شو در پای حصار خفته په لاندې د یوې بیختې یوې کلا پراته وو یوې کلا خوا ته داسې مونږ واچېدلو چې یاره غله به مو نه شو کوي لا څه که نه د کیلې خوا ته یو بیا بس پیانه ده فوج وال نږدې ایره که دوز دی بی توفیق ابری که رفیق برداشت چې هغه غل بی توفیقه هغه لوټه دی رفیق پورته کړه د ملګري لوټه یې درته واخېسته چې او دسماتي والا لوټه او دس کړی پکې چې به طهارت مې راوت دا یې ظاهراو چې زه چېرته ځم استنجا ته ځم طهارت ته ځم یې وکړ کنه د ارامي داسې جامه یې کا برا جلخ لکه د کعبې جامه د خره جل کې لکه کعبې مبارکې غلاف وي او خره ته ورنه چه وګنډې جل وګنډې نو ده د هغه درویشانو جامې چه وکړه بیزتي وکړه د ملنګانو او د درویشانو او د پارسیانو جامې چه یې وکړه بیزتي یې وکړه چندان که از نظر درویشان غایب شد کله چې له نظر د درویشانو نه غایب سو لاړ لاړ به برجې رفت نو هغه یو برج ته هغه کلا کې یو برج ته ورغله کلا چې خپل برجونه يي که نه هغې ته يوه ته ورګډ شوی ده و درجې به دزديده هلته يو صندوق و څه پکې خزانې مزانې وې هغه يې درته جګ وتښتاوه پاروز شود چې کله ورځ کېدله ورځ شوه تاریک روز هغه تورې ورځې وال چې کوم دي یا آ تاریک رو یا هغه تورمخی مبلغې راه رفته دونه قدر لارې وړې وه چې تلی تلی یعنې ډېره یو حد درجې لارې چې وه وړې وه خو ځان ترته خلاص کړی و رفیقان بې ګناه خفته ملګري غریبان خو د بامه دادا همرا به سپیان نه پسې راغی چې دا تاسو وړې ده بامه دادا همرا به کیله دا راوده سهار یې درته ټول کیلې ته جکړو راوستلو په دې ځه دا ښه یې وټکولو دا را یې وټکول غریبان چې دي چې پوبې پوبه ځلې کوي خو تېرې چې سړی مونږ ملنګانو تېرې نه نه هسې مو ملنګانو جامې اغوستې و به زندان کردن او بیا یې جیل ته پسې واچوو بس چې هغه تکلیف مونږ ولیدو بیا خو پته ولګي چې یاره مونږ بې ګناه یو اخر خو خلاص کړو خو ښه یې وغربولو اغا تاریخ ترک صحبت ګفتې د ایخ تاریخ نه موږ ترک ته چا ویلی ده ملګرتیا ویلی ده چې یاره سر ته معلوم نه یي په ملګرتیا کې به یې قبلو نه و طریق عزلت گرفتیم ا د ایخ تاریخ نه موږ د ګوشه نشینی لار څه ده اختیار کړې ده چې السلامتو فی الوحده چې السلامتو فی الوحده چو از قومی یکی بیدانشی کرد چو از قومی یکی بیدانشی کرد نکهرا من ذلت ماند نمهرا نمی بینی که گاوی در علف زار نمی بینی که گاوی در علف زار بیا لاید هما گاوان دهرا بیا لاید هما گاوان دهرا چه حق ویلی مثالی چو از قومی کله چله یو قوم نه یکی بیدانشی کرد یو کس بی عقلی کار وکی یو کس بی عقلی کار وکی نه کهرا منزلت ماند نه مهرا نه کم لره کهتر نه مخفف ته نه کم لره مرتبه پاته شي نه مهره دا مهتر نه مخفف ته او نه مشر لره نه د قوم مشر قدر پاته شي نه د کشر چې که ډېر عزتمن سړی که نه خو په یوې علاقې کې مثال یو قوم الله چې یو غټ غلط کار وکړي غلا وکړي یا چې داسې بل یو ناروا غوندې کار نو چې ته ته کوم یې پلان کې هغه پلان کې هغه دلته مخکې دغسې یو بیا داسې چل کړی او هغه پلان کې هر یو به درته راځي که ته ډېر عزتمن یې که نه څه عزت پاته انا که یو کس پکې ټول قوم کې یو کس کار کړی وي هغې ټول علاقې کې یو کس کار کړی او هغه غلا یې کړې وه او هغه مقصد صاحب تدوال اشرف قدریان اشرف قدریان په غلا مشهور بل چې بیا چوک هغه ډېر نیک سړی دی او هغه غلو کلیوال ده دا هغه غلو کلیوال بس نه کهر نه کهرا منزلت ماند نه مهرا نه مې بیني چې ګاوې در الفزار ته نه ګورې چې غوا په هغه الفزار کې چې کوم ځای سره په هېڅ ځای کې یوه غوا په دستو شوي نه ته نه ګورې بیا لا ید هما ګاوانې دې را ها ککړي کي ټولې غواګانې دې چا لره کلي لره د کلي ټولې غواګانې چې ماښام را ځي ته به وایي چې کار یوې دستونه دي یوې خوا ته ودرېږي چړ چړ بیا لم شان شان لم باندې ټوله یې ولړي هغه بیا بل ځای چېرته ولاړوي بیا هغه وکړي بیا لم وایي که نه ټولې چې ته را ځې ټولو مقصد دا ده چې مقاعد ګان دي ته به وایي چې که ټولو چې دي دستونه دي تاسو په دې خبرې پوه ګفتم سادي سوی چې ما ورته ویله چې خیر ده که تاسو په دوستي نه کړم قبول شادي صاحب خو هوښیار سړی و خو داسې کیسه مې ورته وکړه چې ما پاره ټول عمر دا خم چې ده کافي ده او تاسو ته یې داسې کیسه وکړه چې تاسو پاره ټول عمر دا چې ده کافي ده چې یو سړی مو سم چاڼ کړی نه او سم مو مقصد تجربه کړی نه تر هغه پورې هغه سړی ملګرتیا دې پاره او مقصد باهمي رفاقت دې پاره انتخاب دې سړی نه کوي دا ځینې چې بس په یوې ورځې باندې نه ته په ما اعتبار نه کوې په بې ته ته یې چې ولې نه درباندې کوم بس زر دې اتفاق وکړی چې بس ستا ملګری هه کمرې کې کې درسره او مقصد یو ځای درسره انعام دی چې درې ورځې وځي که نه هر شی درنه چې وړي نه نه داسې اسانې خبرې نه دي په پوه شوې شیخه داسې نه چې په دوه ورځو دې چا سره مقصد دا د چانډي والا جوړه کړي د طالبان په دې کې ډېر زر خطا کېږي پوه شي بس په یوې ورځې ملګرتیا داسې جوړه کړي ته به وایي چې دا کارونه سره پېژني داسې سره هغه شاو بوشک به کمره یو ځای نه شوه داسې چې بیا اختر لا نه راغلی بیا یو دوه واري سره وغربوي دا لکه داسې ملګرو سره کمره وه چې سم سړی سره وپېژني هغه سی اخلاق هر شی هله مقصد دا ده چې یعنی به هر حال سادي صاحب مقصد دا ده چې په دې شیونو کې مقصد دا ده چې اعتماد دا داسې زر کول په کار نه یارانه دوستانه باهمي رفاقت کې یو بل قبلول اوس دا ملا صاحب ساده ده امان الله چې کال ته چا طالب وتېرې چې مونږ به امان الله تا سره کم نه شي ته خو زول طالب درکوي اها ورته خاني چې درکو هغه امان الله یې ځان سره کړي چې درېیمه ورځ وځي هغه اسرائیل خو سخته به یې سړی ده مصري غوندې نو هغه مقصد دا ده چې ورته جس هغه ورته اړم وي بس سره جوړه خرابه وي دغسې یي که نه ښه جي نه نه خپل ملګري چې یو ټایم سره تېر بهرحال په دې کې ډېر مصلحت کوم ګفتم سادي سوی چې ما ورته ویلا سپاس و منت خدای عز وجل ډېر احسان او شکریه الله تعالی لره چې خیر ده چې از فواید درویشا محروم نه ماندم چې له فوایدو د درویشانو نه زه محروم پاتې نه شوم اګر چې به صورت از صحبت جدا افتادم اګر که په ظاهر صورت کې د دو صحبت نه خو زه جدا شوم ښکلو فوایدو نه یې محروم نه شوم. دا څه ګپ خبره نه ده، دونه قیمتي خبره یې درته وکړه، خو تاسو سوچ پسې وکړو، ډېر واري ته ډېر تکلیفونه سړي ته دې وجې نه چي پېښ شوي وي، دغسې اعتماد له وجې نه. اما په دې حکایت هر لیکن په دې حکایت سره که ګفتي چې تا ویله مستفید ګشتم، دا وتایي چې زه مستفید شوم. و امثال مرا او مونږ غوندې خلکو لره همه عمر ای نصیحت به کار آید، ټول عمر بس دا یو نصیحت مونږ ته چې رادرومي، په کار رادرومي. تاسو رښتیا ووایه، شل کسان دې کمرې چي چې یو پکې ته داسې مکرومزاج ملګری یي که نه، د ټولو زندګي یې نه یي خرابه کړې. په پوه شي مېلمه به دې راغلی د بدوالي مخ نیولی بل دواله څه یو تماشه خو یې جوړه کړې یو کس پکې چې خبیث نفس غوندې سړی وي ټولو زندګي یې چې ورانه کړې ځکه سادي صاحب وایي ډېر قیمتي خبره کوم به یکنا تراشي د در مجلسې به یکنا تراشي د در مجلسې برنجد دلې هو شمندان بسې اگر دیر کئی پر داسې کیسه به درو کړي که نه چا ټول مجلس به چکي خراب او مجلس سور او بیا به هېڅوک له خولې نه ګفت قدرې ونه به وایي به چې یاره ورک مونږ وایي ورک چې وایه نه وایه کله سړی مهذب تعلیم یافته وي تربونو عزیزانو کښې چېرته یو ناجړ غوندې سړی حساب